د دې صورت دویمه حصہ دا اوله حصہ ختم شو دا او په دې کې نه شبهات او جوابونه دي چې واري ديږي پر رسالت د محمد رسول الله بیا په دې حصہ کې څلور بابونه دي اول باب تر 123 نمبر آیات پورې دی او په دې کې دفعه د هغه وو شبهات او دا اوله شبهه دلته ده چې پیغمبر عطا ته وحی جبرئیل راوړي او هغه زمو په خوانه دشمن دی نو موږ ستاره رسالت ځکه نه منو کتابه نه وحی میکائیل راوړل نو بیا ټیکو داغه الله جوابونه وسور کوي دیویا جبرئیل عدو ونا زمون دشمن دی ولی الک استا سره سپل پولا پټه دی لانه ملک الشدائد والعذاب زکه چې د سختو د عذابونو بعد ملک دی کتا ته میکائیل وه راوړې نو موږ به پتا ایمان راوړې وې زکا سند دا د دین نه دی محدثین وای لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء که سند په دین کې نه وای چا چې څه فخ وای هغه به ویلې ماشاء الله سند خو سند دی کنه قل من کان عدو ولی جبريل تو سوچوي دشمن د جبرائیل علیہ السلام تصدیق کون کې د پاره دا غڅ چې مخ کې د دین دی فإنه نزله اول هو ضمیر جبرئیل تر راځي نزله کې دین ضمیر قران تر راځي محاسن التاویل دا سی ویلی دراوړ ده دا قران علا قلبک استا پړ باندې نو محل د وحی هغه زړګی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما د پیغمبر د نبی زړه نه ودی کی سترګې ودی شي خو زړګی د پیغمبر هغه چرته نه ودی کی او براه راس وحی اسماني دا په زړګي باندې راځي دو قسم علم ده یو علم د جبه ده یو علم د زړه ده العلم علمان د جبه علم دا د بنی آدم د پاره په بنی آدم باندې حجت ده یو د زړګي علم دی چې دا علم نافع دی نو ځکه فرمای علی قلبک ستا پړ باندې نبی ستا په زړګي باندې نبی الله دې موږ له علم د زړه راکی چې د علم براه راس اثر په زړګي باندې وشي چې کتاب نه مني پیغمبر نه مني او دام زجر دے دیوتا ولما جاءهم هر کله چې راغ دیوتا رسول د طرف د الله نه تصدیق کوونکې د پاره د هغه څه چې د دیو سره وو نو ورزولا یې ډلې د کسانو نه چور کړې شو ورته کتاب کتاب الله کتاب د الله رستو د شاګانو د دیونه کانهم لا یعلمون کنبزک نعلن اخلقت من نعالک تا د قران عنوان ته دی وکاته مضمون ته دی وکاته نو شاته دی گزارک لکه سړی چې زوړ پیزار چې هغه زوړ شي او ایسته گزار کی دا د الله د کتاب سره د سی وکړو او د داسې خلکو د پاره ډېر وعید راغلی اشد الناس عذابا یوم القیامه سخترین د خلکو نه په عذاب کې پرز د قیامت هغه عالم به لا ينتفع بعلمه چې په خپل علم نه فن حاصلې علم شته خو علم شاته گزارلې کنز العمال وګوره 187 صفحه ولا سمجیل کې دا سه عالم دا سه مثال ده لکه باته دا ځان سیزي او رڼا بل تور کوي ځان دې په جهنم کې د جهنم کوسړه ده سکروټه ده او بل ترنا ور کوي دیکھے جواب د دې می شبهه په بارا د سليمان عليه السلام کې خلق دې خوا وګونه چون کوي ان شاء الله دا آیات د مشکلاتو نه ده کتا سلک دې طرف ته ماشاء الله توجه وکړنو الله رب العزت په پاسانه سره تاسو په حقي ذهن ته زمونږه ذهن ته الله خبره وګورځي دا یو شوبه وا ګور ته ساحر ته نبی وای نو ته څنګه په حق پیغمبر شوې سبب د دې شوبه څنګه جوړ شو اصل کې د سليمان عليه السلام په زمانه کې شیاطین یو کتاب تیار کړ پای کې د جادو د کوړو د منترو د سحر د جادو د دې دا دا کرتبونه پکې دا سيزونه پکې لیکلو د چې دا کم حکومت حاصل کړل دا صرف په جادو باندې به سبب معرف معرفته السحرا د جادو یاد کړو د په وجه باندې د دې زه تر اورسه بس د چا خپل به څوک څه بند کی چرچا خورا شورا چې سليمان عليه السلام ساحر او د سليمان عليه السلام حکومت په سحر چلے دو د محمد رسول الله په دور کې بیا اعتراضونه دوه شوهاله کوي کنه د محمد رسول الله په دور کې دوه اعتراضونه جوړ شو یو دا چې په نبی باندې اعتراض وشو چې نبی ته پیغمبر نه وره ته ساحر ته نبی وې سليمان خو ساحر او تاغه ته نبی وې نو ته په حق نبی تام نه دویم دا چې پیغمبر ته موږ د جادو نه منع کې ته موږ د سحر نه منع کې دا بل شوبه او حال دا چې سليمان عليه السلام جادو کړ دې سحر کړ دې دفاع الله د خپل نبی نه وکړه چې سليمان کفر نه وکړي خارو چې سليمان عليه صلوات و سلام نه هي الله خو دفاع د خپل نبی نه کوي نن خلک د کوډو منترو څه شی جوړ کړ دی بیا پای لیکل دي نقش سليماني دا صحیح دا اقوال نه ده چې دلته مې نافیه شي نو تقدیر دا عبارت بداسي شي تاسو اوس لګ دې طرف ته توجه وکړئ ان شاء الله په دوانه خبره و تاسو به ډېر پوه شئ زبردست محاسن التاویل وای اصح الاقوال صحیح دا اقوال نه ده چې دلته مې نافیه ده دا شیطانان سوکو نو هاروت او ماروت دیو شیطان نو می هاروت او دبل ماروت دا بدل من الشیاطین دا د شیاطین نه بدل شو امام قرطبی 50 صفحه د انجیل کې دا زبردست توجیه کړي محاسن التاویل هم کړي وای دا غوړه توجیه ده لک تقدیم او تاخير پکې نور پکې سشکال نشته یاد شو لکه درته ها وما كفر سليمان کفر سليمان عليه السلام نو کړه نو بیا استوای ها خلفزوي کنه وما انزل على الملكين نور عليكل الله جادو په دو ملائکه باندې هر چې دیو کفر نو کړه نو کفر چاو کرورا ولكن الشياطين كفروا لیکن کفر شیطانانو وک کم ځای کې وکاو یو کس پاسې تاسو دا دا وسوي يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت دا شیاطین هاروت و ماروت وما يعلمان من احد اوس په دې کې چې ملائکه الله نور علی ګلی نو هیڅ اشکال نشته وما يعلمان من احد خو البته دلته به یو خبر راځي استاد هغه ته ځک سوچو کې ښا وما يعلمان دیو تعلیم نو ورکاو یو تنتا د شیطانانو ملای خو نه دی راغلی ملای خبره فکر شو خروره دیو با تعلیم نه ورکاو دی دوانو هیڅ چاته دی هاروت او ماروت دی شیاطینو کسو بر تراغه چې سبا لګم را باندې واچوا دا مشکل دراتا ندیو با تعلیم نه ورکاو یو تن ته تر دی پر چویل با منګه خو فتنه یو منګ ته هوتا سو فتنه وایي بیا را لراغې ایمو دا ګوره دا تعنتن خبرې دي اے مثال په تور یو سړی ته ته منتر مو آیا بیا ستا عقیده کم کمزوري تا مار مار دی وچی چی او ته بیا عقل راشي نو هغه سړی تا ته منتر والا سوای سوای درته لګا د قشان وای دمنا چي پتا باندې یو تن تر دې چې وای زه خو امتحان يم زه خو منتر والم نو فلا تکفر نو کفر مکا وکنا دا چې تاسو زوري تاسو رنګون کوي نو بیا فیتعل نو دې دې خپل چنګ چنګ کی چې نه سیوا کنه بیا بنه کامه هو بس قرآن وشولا ایمان جوړه پدې کې نه لګا یو سړی دی نو پیرادار باندې دې خبره وکي نو سبا په خزه باندې پیریان راشي نو دې پیرادار لبوزي نو هغه تا مال ولې راوستو تا خو ما پسې خبرې کولې نه نه نه کنه جی وای زما توبه بیا خیر دی د شیاطینو نه ما هغه تعلیم یفرقون به بین المرء و زوجه چې جدائی به راوستا په دې سره په میان د خزه او د خاوند کې او یا استنور خبره کې اشکال نشته یاد شروع را کنه خیال شو بس دغه یو خبره یاد لرئ چې دیو به تعلیم نو ورکاو یو تنتا مگر ویل به چې مونږ ازمه مونږ خو فتنه یو نو دی ولې دا څه ویل نو ما تاسو ته خبره سکړای لګا چې دا څه تعنت دا سره دې د پاره چې خلک ځان ته محتاج کی تاسو کفر مکوئ کنا دی وای چې چا درته کافر ویلی مړه اخو زنم اخو پلانه او پلانه او پلانه نو تعلیم بیا غسته د دې دوړو نه ډېر په مزه هغه تعلیم چې جدای به راوستا په من د خزه او د خاوند کې دا یو خبره شو دا خو اعلی چې مې نافیه شي و ما انزل علی الملکین نو چې کله دا دوه ملائک رالل نو اوس به بیا معنا د څه کوي او ما انزل علی الملکین او هغه چې نازل کړی شو په دوه ملائکو باندې کم جادو په خار د بابل کې چې هاروت او ماروت ملائکو نو ما يعلماني دیو به تعلیم نور کوي چاته حتا یقولا تر دې چې وبویل دي دوانو انما نحن فتنه مون خود امتحان نه پاره یو فلا تکفرن تاسو کفر مکوئ په کولو د جادو دا اوس د زړه نه خبره کوي ښا تعالو ته زورن نه ور کوي موږ د امتحان د پار راغلیو چې تاسو ته د سحر او د معجزې فرق وخیو نو کو فرما کوي په کولو د جادو ها فیتعلمون منهما پس پدې کې اوس اشکال دی مخکې کې خو اشکال نشته فیتعلمون منهما پس دیو با تعلیم از دکاو د دې دوانو نه ما هغه طالب تعلیم به زده کاو د دې دوه فیتعلمون منهما تعلیم بیا غستو د دې دوه نه اصل کې وجه دا سیوا تعلیم به د دې دوانو نه څنګه غیستو مثال په تور اغا هاروت او ماروت ورته چې روره دا شهر دی دا او دا خبره څه شه ده دغه زه تاسو ته یم تاسو ما ته مولوی صاحب صحیح دم او غلط دم څه ده د مار د پاره خپل دم راته وخیا زه تکل دم کم یو خیم زم سورته فاتحه وای زکه فی فاتحه الكتاب شفاء من کل سم سورته فاتحه کې د هر زهرونه شفا ده ما تاسو ته سورته فاتحه مو خدلا خمال ته چې منتر یې مستده هغه منتر ناروا دي کمه منتر دي دا منتر ملک دلته یو نا جوړه پکې هغه خدای واري دغه منتر یاد کا ما تاسو ته خدم هم خودو منتر مې هم خودو امل دا خدم دی دا منتر دی دا صحیح دم دی دا د نبی نه ثابت دی دا د خلکو د ځان نه جوړ کړي هغه سړی منتر یاد ک اوس منتر باندې مار مار پچا دمای د قچل د هاروت او د ماروت سره وشو هغه سحر دا ده کوړه دا دی دا جادو ده دا سحر ده او دا صحیح دم ده دا معجزه ده هغه ولګی دا اقا سحر ته یاد کا او هغه سحر باندې باندې خزه او د خاون ترمنځ به سره واسترا اوس کو انا شعر ورا فیتعلمون منهما از د کوبه د دې دوانو نا هغه سحر یعنی هغه خبرې به ته نه یادولې بلکې هغه سحر به یاد کړ چې جدای به راوستله په میند خزه او د خاون کې په دې مطلب خپویا شوي کنه وروره ها یو بل معنا مو کوي نو بیا اشکال به ختم شي فیتعلمون منهما دیو با تعلیم غستا د دې دوانو د زدا هغه ورته ال تاسو کو فرما کوي په کولو د جادو تقریر به ورته وکا بیان به ورته وکا نو دیو با تعلیم غستا منهما د دې دوانو د چانه د زدنا او یو کس پاسې دا توجه وکړي ما يفرقون به بین المرء و زوجه او نو دی وزر رسون کی په دې جادو دا دوه توجیهګان نور هم شته او زما غرض دا دی چې تاسو دا دوه توجیهګان یاد کړئ وړته کوزي کوي او نو دی وزر رسون کی په دې جادو سره هر جادوګر دا کوشش کوي چې د پرادې کور روان کې خزا خاون ته بد غضب کې خاون خزه ته بد غضب کې هغه په کور کې تو تو می می شروع شي استاخر خبره دې تراشي خزا یا وتختيږي یا خاون بل خزه پراولي نور مشکلات نور پریشانه نور غمونه نور دردونه کله کله دا سه شي اغلا تعالی کله دا سه شي چې خپل خزه استمړه کې دا مشکله یا جدای په دې باندې الله الله جدای په دې باندې راولي خزا جادوګر شوا کوټګر شوا ساحر شولا خاوند مسلمان دی اوس دا خزا په دې باندې اسلام نه خارج شوا نو دا خارج او هغه مسلمان نه د مسلمان او د غیر دیني په منځ کې خو نکاح کیږي نه نو جداواله راغی ادا خبره تفسیر کبیر کړي خو اوره ښا دنیا والو وزکه کوډګر لزه ز زه خو اوره د الله کتاب چې دا هغه شی دی چې د خځه او د خاوند داسې نه چې عقیده دې په بل لار لاړه شي او معاصر حقيقي سحر دی نو فیصير کافرا نو دایسته کافر شي نو که خزه دا وکړه نو هغه د سلاړه که خاوند سه وکړه نو خاوند سه شو او بل طرف ته مسلمان دی نو د مسلمان او د غیر دین خو نکاح کیږي نه وګوره کبیر 722 صفحه ولني جیل کې وما هم بضارین به د دې جملې یو مقصد دا دی چې تسلی ورکړي مؤمن ته چې مې اړېګا زړه دې په ګوګل کې لاړو ختم شو موثر حقيقي څوک دی الله دی او الله د سحر د توړ د پاره تعالی څخه درکړ دی نو یریګا ما وما هم بضارین به من احد الا باذن الله دګه د الله لوی قدرت ته اشاره ده اذن په سلمانو سره راغله په قران کې دلته په معنا د قدرت ده ولقد علموا لمن اشتراه ما له یعنی دیو خپویدل چې دا به فائدې علم ده او دې سره ثواب د آخرت برباديږي زکه پدې کې نظر وی پدې کې د خلکو اسباب ته نظر وی او مالک د اسباب تر نه هر شوی هغه الله چې اسباب پیدا کړ دی هغه رب تر نه هری باس نافعه په مسله د سحر کې الله د پاره د یاد کوي دنیا والا زما خويندم دا واوري زما رونم چې چرته دا واوري اول بحث په قباحت او په نقصاناتو د سحر کې چې د جادو د کوډو د سحر څونه نقصانات دي اولنې نقصان الله دې ته کفر ویلي وما کفر سليمان دارنګ الله فلا تکفر تاسو کفر مکوي په کولو د جادو جادو ته الله کوډو منتر ته الله کفر ویلي دیم د نقصان چې ستاد زندګي خوک مرګره هغه خوک مرګره د زندګي هغه ستانه جدا کوي ما يفرقون به بين المرء وزوجه د خزه او د خاون ترمنځ جدائی په درازي دریم نقصان چې الله یې zarar اشته او نه فینشته ده ما یضرهم ولا ينفعهم پنځم قواحت په آخرت کې الله یې د جادوګر د پاره هیڅ حصہ نشته لا خلاق لهم فی الاخره د ټوله دنیا نن د جادوګر شي خو آخرت کې حصہ نشته ده سیر وتا ته ملاو نشي وګه وتا ته ملاو نشي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د جادو په قباحت کې ویلو ځان د وهلا کوونکو سيزونو نه ساتي صحابه ته پوسو کوي د الله رسول هغه کم دي نبی علیہ السلام شرک بالله والسحر دا الله په ذات الله سره څوک شریک جوړول او جادو کول وګوره بخاری او مسلم دا سه روایت او بیان کې هم دا سه ویلي دارنګ نبی علیہ السلام وايي من اتا کاهنا او عرفا او ساحرا سوچ ترویت تراغه سوچ جوګی تراغه کوټګر تراغه او ساحران یا ساحر تراغه او داغه د خبره تصدیق وکړو چې بالکل رښتیا راته ویره خوره او ټول خبره هغه راته ویره ښا والله فقط کفر بما انزل الله على محمد دا باغ دین کافر دی کم دین چې الله په نبی عليه السلام را لګلې وګوره دا حدیث پر روایت البیان سپیتمه صفحه ولنی جیل کې اقوال د سلف په دې کې ابو بکر جساس اجماع ذکر کړ دا فقتل د ساحر باندې اتفقا هؤلاء السلف على وجوب قتل الساحر چې دا سه کوډګر او جادوګر چې ناسور د دنیا دی د دې ختمول پکار دي احکام القرآن وګورئ د ابوبکر جساس 50 صفحه ولني جیل کې د سحر قباحت د د کلماتو نه معلومیږي ساحر په دعا د قمر کې وای چې کله د سپوږمۍ سره خبرې کوي جادوګر کوډګر سحرګر نو د سپوږمۍ ته یو الفاظ وای ایها الملک الکریم جادوګر وای ایها الملک الکریم وسید الرحیم هر شی چې ما ته ملاويږي نو داستا کرشمه ده هر شی چې ما نه دفکیږي نو داستا کرشمه ده دا الفاظ د کفر الفاظ دي علامہ علوسی رحم الله ویل دی یو جامع خبره کړي چې هر سحرګر کوډګر جادوګر د چې کله سحر او کوډ او منتر یادای نو یستعان فی تحصیله بالتقرب الى الشیطان بارتکاب القبائح د ځان تاش ځان اول بزان شیطان ته نږدې کوي سحرګر سحر نشي کوله تر سوچ ځان د شیطان دوست نه جوړ کړي اول به د شیطان ځان مرګره کوي او دغه دوست بزان جوړي بیا باغ ورته لارې خې کنه وروره نو صدمونه بده وای هغه دمونو کې با الفاظ الشرک د شرک الفاظ به پکې مدح د شیطان به پکې مسخر کول د شیطان به پکې کا عبادت الکواکب دستورو بندگی با کوي و التزام الجنابت ټول عمر با پغټ بیا د سای کې ګرځي الا بده ساحر کوډګر او جادوګر به جوړیږي دا آسان کار خو نه دی روح المانی 338 صفحه ولنی جیل کې اشرف علی تانوی رحم الله وای زما یو مریدا چې رست بیا مسلمانه شوا توبه ایستلې وا ویل چې تانوی رحم الله یو ادیره را ته خدلا چې په دې ادیره کې 15 کال ما د مړو په ګړو باندې وړاخ کړلی اساسان کار خو نه دی نهرونو الفاظ د شرک وایا دستورو بندگی کوا ځان په جنابت کې ساته د مړو په ګډه باندې وړاګهګا اسونه ګران ګران کارونه دي اله چې دا وکړه اوس به ته ساحر شي اوس به جادوګر شي اوس به کوډګر شي الله دې موږ محفوظ وساتي دا په د دنیا سخت ده او په آخرت کې لا خلاق لهم فی الاخره په آخرت کې ورلا هیڅ حصہ نشته امام رازی په خپل تفسیر کې اته قسمونه په تفسیر سره غ ذکر کړ دې 706 صفحه ولنی جلنا هغه نواله تر 714 صفحه پورې پای کې بیا دام لیکلې چې الا بده سایر جوړيږي چې د جناتو نه بس امدادونه غواړي جنات په مسخر کوي علامہ صابونی د سیر څلور قسمونه ذکر کړي نو هغه وای سحر دې ته مل شي چې کله به ساحر دوکه کوي په دوکه بسړې په خپل دوکه کې به راولي لکه څنګه د ځان سره په بڑا کې تعویذونه غستی پردي کور ته لاړ شنو پورته ولي هغه تعویذونه او د بره نه تعویذونه راولېږي او دا سرزم کړي د عقل کو سترګې پټې کړي هغه واره تعویذونه وسره ولوېدل تعویذونه بره د چتنه کم ځای را غورځېدلي خو د ظالم سحر کړي دا وې پستر ګبانې نظر بندي کړي او د ځان نه تعویذونه راخلی او پورته گزاري دام د سحر یو یو یو ترتیب دی وګوره روایع البیان 54 صفحه ولنی جیل کې دا یو قسم د سحر دام دی عن طریق النمیمه والوشایا چې کله کله دا بوړې او راوړې کوي وړې راوړې به کوي د وړو راوړو په طریقه باندې به انسان په خپل اغا غریب کې راولي په خلکو کې به فساد خورای چغل خوري به کوي علامه صابونی دارنګ ابو بکر جساس په احکام القرآن کې زبردست واقع په دې لیکلي عجيبه و یو زنانه ساحره هغه ویل چې د پلانی کور زوران کم د د خزه او د خاوند دا زبردست ژوند دی چې دا د خاور سره خاورې کم و یو دو جوړای وي چې ماشاء الله دا وی مثالی ژوند مثالی محبت و د یو بل سره وای دا زنانا دا دا مکارا دا د خدای دشمن لاړه او هغه دا هغه نوجوان هغه بیبي ته ویله دا د خپل خواږه کې الله دې دې په دې خواږه خپل باندې دې الله الله دا دا خواږه خپل دې الله رب عزت په کلمه راوړی سبب یې ویلې بچي اویل قربان ابای مکاری خدای غر کی اے بچای پتا زړه را خپای ما زما زړه پتا در دیږي تور سره عجز اے بچای دستا خاون د بل چا سره زړه ده او عن قریب چې ستا په سر باندې بل زنانه راولي کورتا ستا زندگی د خرابې دو طرف ته روانه ده نو بچي ز پتا خپکیګم ز تعالی یو دم کوما چستا د دې خاون زړه واپس تا تر واوړي او تاسو دا کور د سید شیر او شکری د خوشاله کوری زما پتا سو باندې پیرزو ده خو بچی داګه د پاره یو شرط ده کاغه ته کولای شي ویلا وای څه شي زنانه په انفعال ماده پکې ده نو ویریا بيدا ولی دا څه شي ده زه څه ترتیب وکم ویل بچی کله چې ستا خاوند ودشي نو ته به داګه د زنه لاندې یو دو درې اخته براوړې په چاړه باندې باغه پرې کې او هغه براوړې زما پاغه اختو کې تعالی یو دم کوما ته ګوره چې ستا ژوندۍ شیر شکری او کني ډېر خدا به دا فسان کار دی دا خو په دې باندې په خکړه وغه عقیده په دې باندې جوړه شو چې ابای زما خیر خوا ده دغه بډای دغه مکار بډای بیا واپس لاړه او د دې جنې خاون ته ویل اے بچیا وای جړل ورتا په هټ کو هټ کو باندې ستاده خیسته ځواني مې په دې پیرزونه ده چې د خاور سره خاوري شي زپتا خپکیګم پتا مې زړه دردېږي بچیا ستاره کورودانه دبل چا سره لار غست ده او یاد سره ساتتا علی هغه رنگ بدل شولې ابای زما کورودان خود شي کور اے بچیا ته زما د خبره تصدیق نه کې خو ځان ودخ کارا کا چې زه ودا یم او ته ګوره چې څه چل کوي خو ځان ودخ کارا کا خو چې ودا نشي هغه نو جوان واقع ځان ودخ کارا کا چې ودخ کارا کا کلس کلش کپ کلب وشو اګوري واقع کورودانه چاړه پلاس د د مړې خواته ولاړه ده بس داغه خو یقین راغی چې واقع دې ظالمی زال علم او هغه لاله چرته او خو د د محبت په تلاش کې وا بس دې بیا حرم نه ده کړه اقا چاړې واغستا خپل کور ودانې په خرپل خرپل کړه پدې کې داګه کور ودانې د د کور والا ورونه رشتہ داران را لو دې مړک او په قبيلو کې جنگونه ون خاطه چې خلک تباہ او برباد شول دا دا هغه بډای د دغه چغلې په وجه باندې لا يدخل الجنه قطا دا چرآش تا ته وای بچی ستاده شونډه ولې سوي دي نو بس نغری کې بس تر څه شي ګورا سوي سوي اته دا ککرای پیو ته چې زوزه خدای دې دا سوي شونډه ستا ماتره کی زما په شونډه ستندر لګیدلې دقه جو دقه دقه د خدای دشمنه ده جدا تا ته وای بس ایستاده په دې شونډو باندې زه ډېر خپه کېږم نو کله کله سحر به کوي په طریقې دا چغلې سره مسلمان به هوشیاری او خيار به الله وګوره دا واقعا ابوبکر جساس په احکام القرآن کې علامه صابونی هم دا نقل کړی شاه عبد العزيز رحم الله لیکي د سحر دیار لس اقسام دي او هغه پټولو کې بلنه د غیر الله دا غیر الله تبت आवाज کې البت ساحر جوړيږي البت کوټګر جوړيږي قبله نه به مخ په بل طرف باندې اړای البا ته سحرګر او کوټګر جوړيږي امام قرطبی رحم الله یو اکلی کلا د سفیان هغه د عمار زهبینا چې او ساحر د ولید ابن عقبہ بس کله دا کرتب جندب رضی الله تعالی عنہ ولي فاستمل له جندب على السيف فقتله بس هغه بیا برداشت دی ونه کړای چې دا ناسور د دنیا دی نو ایسته مطرح کو عجیب کرتبونه دیو ته یاد دی او معلومه شو چې د سحر اثر مشته ده زکه خو په محمد رسول الله باندې د سحر اثر شه بخاری کې وګورئ شپږ میاشتې په مسند احمد پر روایت کې چې شپږ میاشتې پورې دا اثر په نبی عليه السلام باندې سحر دا امر تکوینی دی لکه په حرام خوراک باندې سړی مړیږي رورا بشک مړیږي په حرام خوراک اخرى تبا په موړ شي لیکن حلال ستا د پاره نه ده سرور دی ګړې ته واچاو دق شان سحر اثر شته ده خو حرام ده سحر باندې تبا چاته نقصان ورسه خزان دې غر کا سحر باندې با ستا زړه د یو څو ورځو د پاره به یخ شي خو قیامت پر ورځ به ستا د پاره هیڅ حصہ نه وي شاه عبد العزيز فتوا دادا د ساحر په باره کې ان هارا باید گشت و در مقابر مسلمانان دفن نباید کرد و برای این دعا و صلات جنازان نباید کرد داراخ کل پکار دی د مسلمانانو په قبرستان کې به دان دفن کې دیو د پارا دعا مکوانو منځ د جنازې هم په مکوا الله ساحر او د کوډګرې د کوډګر د کوډ کوډ والا د سحر والا د جادو والا د منتر والا په دین کې د دیو دونه ذلت ده دونه رسوایی ده الله یې ته تمام مسلمانان محفوظ وساتي نه مسلمان په دین پويږي علاج د سحر او د جادو سره سحر او د جادو علاج سره چا باندې سحر شوه په چا باندې جادو شوه په چا باندې کوډې شوه نو سبکه یو طریقہ په دین کې دام دا ای اخذ سبع ورقات من صدر اخضر دا ځان سره یاد کړئ مونږ الله بنوا نه پریخي امام قرطبی رحم الله دا ترتیب د سلفونو نقل کړي او هو جید للرجل دا دا هغه سړی د پاره ډیر مفید دی اذا حبسان اهله چې داغه او داغه په کور ودانه باندې چا جادو کړي داغه د پاره دا ډیر مناسب دا ډیر جید دا ډیر مجرب عمل دی قرطبی وګورئ 50 صفحه د انجیل کې څوک چې تعوذ غواړي نو د دې په شان تعوذ په دنیا کې نه دی غوښته شوی او نه به څوک غواړي دا د سیر د زایل کولو د پاره یو دم الله را لېګلې ځکه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سحر شوه نو په دې زایل شوه صلی الله زمون خدا واسو مراد ما نصیحت بود کردیم حوالت با خدا کردیم و رفتم سورت نیس سورت بقره چا گریوان تلاس نشی چوله زمون خوره د الله د پاره کا زمون وره د الله د پاره کا د دنیا څو ورځې ژوندون دی سخت به تیر بشي خدا نه چې په آخرت کې ستا سیر او حصہ پاتې نشي ځان به تبا کې ځان بغیر کې دا چا بسو کې الله لا خلاق لهم فی الاخره الله اس حصہ په آخرت کې نشته یو خبره یاد کړئ هاروت او ماروت په باره کې بعض خلکو عقیده دادا دا چې دا په یو کوی کې اوی ځان دي ملائک دي او په خطا باندې په خپل یو خطا باندې چې د زهرا سره کوم خطا ده پاره باندې په یو کوی کې اوی ځان دي د پدې باندې علما وګوره ډېر رد کړي تفسیر کبیر وای دغه روایت فاسدتن مردوده غیر مقبوله دا یا دا روایتونه فاسد دي مردود دي او دا مقبول نه دي علامه علوسی د شهاب العراقین نقل کړي چې چا عقیده د هاروت او د ماروت په باره کې دا ولرله چې دا ملکان يعذبان ملائک دی او عذاب ورلور کول کیږي سره د خطا نه د زهرا سره فهو کافر بالله تعالی دی په الله باندې کافر دی ځکه چې الله ویل دی چې لا یعصون الله ما امرهم ملائک د الله نه فرمانی نه کوي پاګه څه کې چې الله ورته ویل دی وګورئ روح المانی 341 صفحه ولنی جیل کې بعض خلک د ویترو او د فرض مانزه په میانس کې د ماسختن دوه رکعات کوي او عقیده دا ده چې چا دا دوه رکعات وکړه نو پاګوي باندې سہولت راځي تا ته چا ویلی باز خلک لیونی وای دا دو رکعات زه د پیر بابا پروا کوم او ته په خپل اروا باندې وکا پیر بابا ځان لړې غټي کړي ما او تا په ګناهونو کې غرقابیو دا دو رکعات زه د هاروت او د ماروت پروا کوم وای که شیطانان یې که شیطانان نو ته دا وی پروا کې او که ملائک دي نو هغه د جنت توتیان دي واورا الله دې تا ته وا نورې من الله دې کون کا نو دې يهودو دا خبره غنیمت وګڼلا او یلا مونږ باندې به تکنزلې پپټه کولې وس په پډاګه کو نورا بلانو راینا راینا راینا 145 کې چې درود تاج تاغه سیم منقاتلون ویل دي نو عبد النبی عبد الرسول اگر چې غلام د نبی شنو ټیک شي خو عبد الرسول دا معنی چې بنده د رسول مخلوق د رسول نو دا ناروا ده نو چې بوی د شرکم پکې ده د د بل مانم پکې صحیح کیږي خو چې بوی د شر پکې ده نو بس دا ناروا ده نمونه ماشاءالله ډېر دی بل نوم کې کېږي مونږ ته وګوره او زمون خبره واوره واسمعو او د ابتداء نه خبره اوري اے الله وی چې راینا بیا موای انظرنا موای اول نه په غور خبره ولې نه اوري چې په غور د خبره واوري دا نو بیا به دې خبرو ته سره ضرورت پېښ نشي راینا تمام پېښ نشي او نظرنا تمام پېښ نشي اول نه خبره په غور اوري واسمعوا اور ابتدا ہی سے اور ابتدا ہی سے سنتے رہو ابتدا خبر اور پغور تو مکرر پوچھنا ہی نہ پڑے گا عثماني وای ډېر خله خبره کړ ابتدا نه خبره اورې نو بیا بیا وا ته پوسونو ته ضرورت پېښ نشي واسمعوا احسن الاستماع اورې دل خپ غور کوي دانه چې قلبي ها هنا جسمی ها هنا والقلبی لدیکم سلام الله سلام الله علیکم جسمی ها هنا والقلبی لدیکم طالب خدای کو کوملا شي زړه باندې دلته وای چشمه ما در چشمه تو دیگر مولی سے بغیر اللہ دیو بخی چشمه ما در چشمه تو چشمانه تو جائے دیگر